د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړی دي هغه ټول نعمتونه به په یو شي باندې ملاویږي او هغه شی چې دی هغه صرف او صرف عمل په قران دی عمل په قران نه نن دنیا غلطه فائدہ اخستلا نن عمل په قران نه صرف دا دی چې نړیو شي ختم ورپسې وکړي عزیزانو عمل په قران چې دی د تمام زندګۍ قانون دی چې ته د مور پیدا شې او د الله اکبر چغه درته په وخت کې او هغه نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شوې نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابق وي ټول ژوند حتی چې خبرې چې دي هغه هم ستاسو د قران مطابق نن خبرې د دنیا واوري او وګوري او څه غول خوري لګي الله وی خبر چې کې قولو للناس حسنا خبر به خنو خوږی خبرې کوي حتا کې تقوا دې کم وي چې چا درته کنځل وکړي نو د کنزلو په جواب کې بم په حسنا باندې عمل کوي د کنزلو په جواب زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده داغه تمام جون چې ده هغه د قران کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کولې د کنزونو په مقابله کې د جواب څنګه کول طائف تلاړو دعوت وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ور پسې کړو په قانون نشته حتی کې پنه مبارک د وینو ډکه شو جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه تو که چې دا طائف په بل واړو د الله غوندې قوت ورسره دی ټول علاقه او دنیا کې مکول شي او دا غیر پاسا د څوی سلام ان پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی او په کې څوک داس او بیا چې لازان ته سووي قسمار خان قسمار خان ته دې کوی مخامخ او کنزل دې ورته کو قسم په خدای چې په کلاشن کوټ دی دا کنځلې ما ته کول ټول حال دې جماعت کې ګوان موجود دي ګوان چې د دکان په خوله کې یو سړی ما ته د کوتري بچي وي د کوتري بچي کوتره د سپي بچی ته وایي بیا بار په دې سرک ما تستا خزا او ستا لور خلکو یاد کړ ټیک ده ما پرون ختمه یو میاش دا کنځلې ما ته کولې یعنی ما دام کولې شو چې ټلیفون باندې دواله ته ویلي وي چې دا نمبر نوٹ کې دا سړی څوک دی او تاسو دوا پکار ده په پولیس مې ویلې څور لاس کاله مې کټ کړې عزیزانو په دې کې شپږو میاشتې تیرې شو کندلې یو میاشت له خو بیا بند شو شپږو میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره دومره ګیره وه لا سراکو او سترګو کې وخې ما ته وی مولانا صاحب معافی غواړم سره په خبره نه مالنا ورزاغ درانی مچا ما بتا ته په ټلیفون کنځل کول ما ته وی مالخا زما خزه او لور یومه پیړای باندې چې یادول غتې ویلو زه ملته ولی ولې دې کولې ویل ښځه مې ډمه وه تا ښځو پسې بد ویلي بس کیسټ به چې هغې واورېدو زه د ښځو متعلق وایم که نه چې درې مونیزې بوره یې یوس کوم دله چې ګوره درې مونیزه بوره یې وروسته کېنولي که نه زبان تو دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا جب اسلام اسلام اسلام اور پسروں کے تو کفر بازار لگے دلی کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لے کر نبی کے ہم نشین تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کې نو لې من دا لوټ باندې د جناسه بوت چاپ دی ته د جناسه په مخ باندې اسې څه کرخه وو په پین اسې کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک علی ولی وې د قائد اعظم مخ دې خراب کړي که تاسو د خدای مخ خراب کړي او د محمد رسول الله مخ خراب کړي او د بیبي زینب او د بی بی عائشه او د بی بی فاطمه حیام خراب کړی دا لعنت شدر باندې هغه در باندې اسم کیږي او د جنازه په بوت چا کر خوارج نه په بینک کې نه دي سټیټ بینک کې نه دي اسی کړه خطه پیوه تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو مونږه نن هغه د پیغمبر د زماني منافقان یو چې په خپل لاله په زړه کې ټګ د پاسه برګ په خپل خندا په زړه بېمان مسلمان اول په خپل ورته وخاندي او په زړه کې د ټاپ منافق او حرامي وي په خپل خندا په زړه به ایمان خپل به مسکای کی او زړه کې به درته دای چې کله به مردارو عزیزان مو با اعلی مسلمانان کیږي چې موږ کې تقوا راشي او د هر ګناه د تصور رمضان بچو ساتو نو هغه سره چې راغې ما ته به چې کنځلې کولې ګیره پېښون ما ته وی چې دا خلک د لاسه ما دا کار کول اوس ما فعل راغله زما پختو پرې وکړ ویلې تبلیغی جماعت والا زمو جماعت تراغلی او اغیسه خبر یو کړي بټول شپه مې په جړا تیر کړي دا او اغي سره مې بیا سي روزا ولا ګولا بیا سلوي اخترزو تلاړم اوس رانه دا شی جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکو چې تا زما اسلام تبا کړو او زما دین دې تبا کړو ښځې له مې طلاق ورکو مالي بچی دی ول شکر دې بچی کې نو صدق رمان ویلار اور کشوخ خبر کم قاتلې نو زما عزیزانو تقوا خه خصلت سموده پس په بل سړی اثر وکي او بیا دا سوي چې دا غي مثال نه یو ځانونه خاورې کوي ټول آسماني آفتونه در باندې را روان دي آسماني آفتونه د شپې په پاس په کوټه پروت او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخي الکان ته علي او ټاک ټو ټاک ټو ټول شپته خوب نه کې چې چا کارواني ویم یا الله دې خلکو ته د خوشاله مخ مخ آیا دین خو موږ د شپې خوب نشو کول ته هر وخت په غم کې خدي هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشي او پدا تندي به ولګي او سټ نه بدیږي چې کور دره خبرې دي ته بیا مړي او ای ګولو ډېر خلک مړي کړي زه د سم کولې شو چې داس به په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور تراشي او تب په ولګي ته په سره لري اوس بیا در باندې افت را روان غوخه به دې چرته غټه خورا سل روپۍ کیلو غوخه شو خدای دې په زر روپۍ کیلو و امین نه ټول وای خدای دې خو باسه غوخه مخه را جوړه خدای دې غوخه په زر روپۍ کیلو چې تیکا څوک نشي خوړی دوړو بوره په 200 روپۍ توړاو او 270 روپۍ توړه 200 او یا روپۍ توړه دوړو او بیا ماغه چلی چې پلانونو کې به ولاړی 200 او یا روپۍ به مرکه توړې ته انتظارم بیا در باندې د وړو قهر را روان دی د مشهور دایبه په خوا خلکو د غیبه د وجه خوړه پیتی به کوله زما یاد شي د بپلار سره تلم په دریان یې سیر غوښه وه غوښه سره به دومره واز دا ورکوله چې وړي مړي خو چا پیژندم نه دلته پاکوان دی بناسپتی دی او پټن پتی دی او دتن پتی دی او دا بار دکان وګورئ چې دا ټیمونه دي چې دا خلک یې موږ په خپل لارې اوس دا دا خپته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا غسور لس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي وروړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بنسپتی غړین راوړي دا نن چې د خدای په قهر اخته کلم کونه خوږيږي کلم سر خوږيږي کلم سپېږمې خوږيږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي ته پېښو دې دغه لا تکړه دي چې د چا یو ګنډل نیسی کسٹم والا هم دې پسې ګرځي پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چا یو ګنډه وګوره قانون لاس کې واغستو د چا یو ګنډه په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي لوټي کو بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په تجارو باندې هغه د کسٹم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناسته پکې چلے دو زره روپے بل دو نیم زره روپے بل در پسې راشي دا چې زمونږ د جماعت بل کم راشي نو ټول جماعت او تختی دې ته مسجد حلاک دی وایي ښا دا مسجد حلاک دی د دې نور او پلار نشته د دې څوک نشته بیا ورپسې چندې کوا خیرونه غواړه او دغه کوا خان ته چې وای چې دا بجلی د جمعات بل راغله کټ کوي چې کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جمعات خان دې دا وي بجلی به نه کټ کیږي ان شاء الله ستا سر به کټ کیږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا منې چوک نه د دبګرې چوک پورې دا سره کوو د دې لکونه روپۍ فندونه اغستې شوې دي لکونه روپۍ فندونه د جمعات نه جبارو دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته ویل چې یاره مکه وبس دلته د جمعې نور نشم کولای خو کوم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ورومانډي اته بیا څوک پېستې نه شي موږ سپي سپي په تاسو یو ته مولای ته بخسړې ما د لا خدای په بې خو باسي زما بیا د ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او ته غافل شي نو هلاک شي واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړي او قانون یې ورته رالیږلی په قانون کې ورته فیصله کړې ده تاسو ټول سره فیصله شوې ده فیصله چې کوم خلق فلما نسو ما ذکروا به نمر گیری دی یغیم خود شادی حال تا بوت لی فلما نسو ما زو پا گیرو خواهی رکے گئی ما گیرا دا چیلی ټټ پاس کې دوه غاوې راکېږي نه دا څنګه خلق له دوکا ورکو په ایمان درکړي خلق په دوکه کو چې ګیره والا په جنگ کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې رواني د دې ګیره نه د سپی لکه فدا کړه نه په دې جنگونو کې ګیره والا رواني کړه صادرن بدې لیکلي ویل ولې ما ظالم بند غږېدو زما هم زړه کېدو چې ورته مان ګډ شم خو خپې مې خوږېدې ته خو ورته ګډ نه شوې ما ته تا لیدل هم ما خو تان ځان ځان پټولو ما ما لیدلې وې ورسو کوزي بس کلی ولیلا مړې ژوندې نه نستا سو مړي د خدای بنیاد وباسي تاسو دا ژوندې د خدای کور وانه دا بارانه او ظالم ډول کې د پدې موتی مالک کې غوړ او کله کله یې پکې هغه مست باندې تار شورو دې جوړ نه شي ټینګې د باراني دم رونه یې دا بارانه او ظالم ډول کې د پدې موتی مالک کې غوړ او کله کله یې پکې هغه مست باندې تار شورو نو موږ واړو هغه وخت نو یو ماشکی وخت ځامن ویل کبه ډولکی ته غټ شو نو موږ به دي کو ته چې د باراني ډولکی आवाज وره بس په غړي دوش دغه بچي بیا نه غړي بمبي تناس ته مش دکې باراني شوروش چې شوروش به نه غړي کوم ځامن نه مانی کړي بیا چې یو سات تیر شو نه ګټې کوم ځای مونږ منې کړې ما او چې امس تارې پکې شروع کو کنه نامش کې پزما کارو نشته مړه نه چا کار په دې ټټینګ شي او په ګډه دوشه دي نو د باراني د اولاد یو ها ډول کې دني شوټینګ او نو د شادي حال روټو ته ټینګ دي ته پوه شو پرون یې د خدای سپېره راته یو کارډ راوړ داسې دی ماشوم واده دی یاره نو هیڅ پرېت شو خو سړي را سره ناست یو سوچ خلطه مې ورته ویشته او بس غږ مې ونه کوم خزه خدای ته وګورئ تباه به شئ په خدای قسم چې عمر له بجاړی وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشاله ګا وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشاله د دې انجام بداسي چې بیا به عمر لنه تیری ما درته وی چې الله دې جوړ کړ تاسو ګورئ دا زمون کله بالا معنی شریف پکې هغه اوسېږي چې تاسو ګردانګان دي ګردانګان تر دا غځې پورې په سرک کې ټاکه ولګولې او مخکې تاسو ورشېلته سنگونه ولاړ دي پنځه پنځوس کاله دا ټول کله چې چاته ګټ شوی دی او دا سپری ورته بربندې نیولې دي هغه سپریمارو ته سویا کنه پینځه پنځوس کاله دا داسې بېغیرته قوم دی او د باراني ډم خبره خو رښتیا ده که نه همغه سړی دی چې پرون یې هر څه کور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د باراني ډورکې شورو شو مونږ ورته ګډي خدای به چرې دې قوم ته خورز نه خي چرې نه ایمان دا پکار دی چې د خدای دې خبرې ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب کل شی دا هر قسم نعمتونه چې خدای ما لرا کړو چې دې کې راز څه دی دې کې څه راز دی نو الله وی دا زما امتحان دی زګورم چې اوګېږي او مور می کړې او هر قسم نعمت می دل درکو چې درنه کو نو په دې نعمت دې شکر نه وستو او نه ما ته په سجده پرې وته نو اخر کې زدر سره څه چلو کوم اخذناهم بغتتا ناګهانه رونی سم او تاسو مرض ورته ولګوم چې علاج نه دا سه مرض ورته ولګو الله دې امان راکړي زمون یو خپلو په دې مړای کې یو ورغو د دانا و دلته علاج ملاجو کو ټیک شو بیا خراب شو لندن ته بوتل لندن کې چې ټیسټونه وکړل دا کینسر دی لندن هم پسړې شو او وړه دانه جوړ نه شو د لندن نه امریکای لا بوتلو چې امریکای له بوتلو په امریکا هم پسړې شو او د امریکای نه مړ راو یو نیم کروڑ روپۍ په لګېدلې تاسو خیال دی چې دا پیسې به تخلاص کی پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قران نه د جهاد آیاتونه وباسي دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قران نه لری کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان نن خو واحد یو چوت ته چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانہ کې چې یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانہ کې چې یا الله داسې کې لکه حضرت علی چې و د غېږې بچی ته قربان کو د یزید ته سر ښکته نه کو بی بی فاطمه ته ګوره مړه کېږي ځنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردی سړی ونه ګوري نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک او خدای پاک دې زر چرته هندو تا والا کی یا دې پیرنګی تا والا کی بیا چې بس ته پغلی پور د باران کی دا ظاهری د اسلام نوم خو چې لري شي اسلام شرمېږي لګیا دی هر خزه جنای ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ کو وای په ایمان لیدلین نه چې چالي دلی لا سوچت کړ تام لیدلی زکه رنگ دیړ دی هر جنې او خدي ته چې ګوري پتلون سټایل پرتګي جوړ ورنن سبا به وګوري چې جنکو بم پتلون چولې او رستو نه به دغه دغه درته کی تا ملک دی دلته د اسلام ملک ورته دا د مسلمانانو ملک دی ان قریب وګورئ خځې پتلونونه چولو والا دي نو عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې په عرشي باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تبا بشي فورا سرنګون شا خدای ته کینی تبا بشي فورا عمر لا بجاړي په دې وختي تور چې زونه غاوره کېږم چې وعده وکړي نو بیا د هغې خلاف کوي اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وایي اره خبره افراد او دروغ په ایمان درته او بیا درته په ایمان وای چې داسې موږ گزار چې لاندې نه کلو رسولې کړي په ناشته ناشته او پاسې سر رسولې کړي په دا ډېر منځونو باندې او چې خبره کوي نو دروغ وایي خبره کوي نو درو او د دروغجن متعلق قانون سره الله وی 24 غنټه لعنت الله علی الكاذبین الله وی 24 غنټه زما لعنت په دروغجن وریږي چوب عزت نن وګورئ د ګدان والا تر شا پورې تمام نظام دروغجن دی کنه تمام نظام مولا په ملاقات کې دروغجن دی پیر په پیرۍ کې دروغجن دی میا په میاګۍ کې دروغجن دی سید په سیدۍ کې دروغجن دی خو چې ته دروازې نه وګورې داسې درپسې وکړي ورک شه کور دې وران شه دا پلار ته بیا صاحب د ملا ټوکرای دی ځان نه جوړ کړی بیا ورته ټوکرای ټوکرای کېږي یعنی ټول عمر دی او سره ازمایلی او هغه نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم په باندې بیا ورته سنبای سنبای کې نور خکار دا غریبان خدای په جندري خدای په جندري دغه زمونږ علاقه کې د چا واده غریب سره چې غړا زار صاحب د بندون ناسب په یو له سبجو کې د کېدو نشو نو زه کېواله چې یا الله غریب سړی ته د خوشاله ګل مخایا د دنیا نوې د خنزیر بچو بل رښتانه ولس نشته چې وشي پیدا شي بیا د انټرنیشنل حرامي غریب په غریبۍ کې خدای په جلګلي وي چې پردي جارو کخه پیدا کړی وي او د خانانو نوابانو وزرو جارو کوي خدای په جلګلي خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دنه زه پیسې ورکم دنه بین الاقوامي حرامي جوړي خدای ته ګندري سچ در سره کوي ډېر خط ا دې انصاف ذات نه دی ا ډېر منصف ذات بیا زمونږ دا د غرمې پیدا چې کوي دا د کلمی تخم چې کم پیدا دی دو دا پټاخی اغسطی ټاک ټوک ټاک ټوک ټول علاقه په سر اغسطی نو سچل کسه وایو خوشحالی په موږ نه پیدا خدا دمای وای چې خوشحالی په موږ نه پیدا کیږي وی پخی انٹرنیشنل دمی کچنه دا خوشحالی دیتا وی دمی خوشحالی خود دیتا وی چه خوشحالی در باندې راغا او د شکا او برکات سجده او کا خدای تا چې الحمدلله خوشحالی دیتا وی چې ته ګډیږه نن هر سړی د ویرمنډۍ په دمه اورېدلی دی احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به وایي چې لاهور کې تقریر کولو مت وایي چې او لاهور یو تاسو څه خیال دی چې تاسو به تنګ یې کوتی تور شئ او ګیر چاپیر درنه د خاورو دیوالونه او شل منه خاورې در باندې واچي په دا ځای کې به بیګاله ستا سالی نو دغه په تخلاصي کې دا دوا بیان وکړو دا دوا بیان وکړو چې قبر کې بعد نور تصور مې نه آتی مولانا تانوی ورته ویل چې ٹھیک ہے یہ تو آپ کے تصور میں آئے گا نا کہ تم نے ایک دن قبر میں جانا ہے یہ تو تصور میں آتا ہے وہ چاہیں یہ تو آتا ہے او د مانځه واخره غره کوشي مونږ دې نه کو خدای دې کور لوټي لوټي کور دې خدای دې مردي جمعات کا را کوز د کم نه شو او دې کړه څه په دې مونږ نه تخلاصي پنه کوته زما خپل ذوق دا وایي چې په 1 لاک کې د یو کس من څه شاید خدای ته عزیز دا مون ټول فراډ او دوکای زمخ کې ولاړم دوکای مو تاسو را پسې ولاړې دوکای مون د ټول اولیاء دی صدیقین دی شهدا دی صالحین دی دا اغا خلق لار را توخا او امی ساتا دا سشنو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر داغه کسانو دلار نه چې تاسو غضب کړی دی چې يهود نسوارا او مشرکین او منافقان دا غي لاره نه نوس نن خدای ته دوی چې د پیغمبرانو لار را توخه د پیغمبرانو خو بربند ګرځېدي وای ټول نه نه ټول وای نو په کالج کې سبق ویلو نو چې ودی دی نو د سیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي وي نو د سیرو بوراق بم ورته راغلی وي که نه راغلی دی که نه او د بیبي فاطمه واده شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښته چې زه بیبي فاطمه خاتون جنت په بوراق باندې د حضرت علی کور ته لګم نو سکند کې به خدای را لګره وکنه ها که پیغمبر وخته چې د بیبي فاطمه جوړه چدا هغه کپړه به چې کومه کپړه هورو په جنت کې اغوسته ده یا الله غا جوړا ورته راولېږه الله به انکار کړو زمون هر ادا د يهودو ده هر ادا زمون هر ادا د انګريزانو ده بل ورځ یو سړی مانه تاسو کو چې دا مولانا صاحب جهنم بکم وی مال ګورې سره نو ما ورته ته خپه کېږه نو په انسان کې د خر سر چې وي هغه ستا غوندي انسانانو کې د خر سر چې وي که نه هغه ستا په شان ویلې ولې مالدا پټرول اور دی که نه نو ما دې سيزونه خو په ځمکه د پاسه ښکاره تاسو ته خدای ښودلي دي چې دا ځمکه ده د ښکلو یخې او ګرمې اوبه هم درته ترې راوباسم چې تېسکې او پرې لاندې او دې ځمکې لاندې ورم دی هغه درته پاس مې راوویستو خیمه درته چې د ځمکې لاندې د راحت شی به وي چې هغه اوبه دي او د ځمکې لاندې د عذاب شی به وي چې پټرول او ډیزل او سوی ګیس او ته چې لاندې نه نوځي د سوی ګیس یو پوت بغیر تراشو تیلې به ورکړې شي او بتلو پکې پکوړه کېږي لګیا دی او نو بس توبه مې ده والله مې منله پرې مې دی خو بس دا ستا عقل دی ارزاو چې په انسان کې هر قسم ګن بلا شته خو د انسان دا سر او پدی کې دا عقل چې دی پدی عقل سره به ته معلومه چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی دی او په دې عقل سره به ته معلومې چې دا خالق یو دی دوه نه دي لو کان فیهما آلهه نو څه چل دی یو بادشاہ به یو سوی او بل به بل سوی اوس پاکستان او هندستان وګورئ آزاد کشمیر او آزاد کشمیر آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خزه پرېډو کې کېنوري او بس آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خو دنیا ته بس په کشمیر باندې یوه پنځه سکاله کې آزاد کشمیر چې دې تنگ کشمیر نشو او آزاد کشمیر بم زیر باس راشي او آزاد کشمیر بم زیر اوس آزاد کشمیر د پاره چې کوم دا د پاکستان عوام د تور کړی دي دا د تور کړی دي چې وګوره چې د هندو نظر نه خځه ولي کنه عدل ته چې څوک ډله جوړه کی چرته په القاعده نامه کې دي وجنی چرته په باندې جهادي تنظیم نامه کې دي نسیه ځکه چې په امریکا خپه کیږي امریکا په هیڅ قیمت نه افغان له نور کو په هیڅ قیمت ما سدی پر وو چې که خدایان ډیر وې دغه سي جنگونه به لکه ستا په دنیا کې امریکای خدای دې اورمیګ مات کا چې اورمیګ دې مات شي خدای دې هلاک کا سره د مرګرو چې هلاک شي 90 کروڑ دنیا دا ستا سره لا د دینم 22 کروڑ را کسمره ده خود کفیلی دمرا دنیا او دولت ته در سره چې ستا چا تاجت څه دی خنزیره کله برامنډه کې په کابل به حمله کې کله برامنډه کې په عراق به حمله کې د عراق مسلمانانو عربو ته وګوره په یو ملک کې به داسې نران نه لکه د عربو نران چې دي چې دا خودکش حمله کوي قسم په خدای که یو پاکستانی دسې وګورئ چې ځان پورې بم وتړي او په ورمنډه کې ځان هم والوځوي او بل هم والوځوي نن د یو د عرب چې دي دا بېغیرته دي نن د عربو هم بېغیرتیان دا یاد لرئ چې دلته نشته